شریک کی چی لکه الله تعالی دی یو شی تحریم او تحلیل کئی نو دارنگی بنده تا دا اختیار حاصل دی چی یو شی حرام کی ای چی کی حلال کی نه نه پا تحلیل و تحریم کی الله تعالی سره چوک شریکول دا هم مظهر دی چا دا شرک تا تاسو پدی خبری پوه شو دا ولی ځکه چې دا احکامات تکوینیه دي چې کوم کار باندې د مؤاخذه وشي په کوم دې نه وشي دا احکامات تکوینیه دي او احکامات تکوینیه تکوین دا صفت تی چا د الله تعالی ده نو په او په صفاتو د الله تعالی کی بندګان شریک کول دی ته شرک وایی نو د تحلیل او تحریم دا هغه صفات تکوینیه دی دا هغه احکامات تکوینیه دی شریعت چی کله د احکامات تکوینیت د شارع په زبان باندی راشی د نبی په زمان زبان باندی بیا دینه چه جوړ شی حکم تشریعی جوړ شی حکم تکوینی نه بیا چه جوړ شی حکم تشریعی جوړ شی نو دا تحلیل التحریم دا د الله تعالی صفات تکوینیه دي نو په دې کي ده سره بل څوک شریکول دا داسي دي لکه الله تعالی سره په صفاتو کي بل څوک شریکول او شرک وايي دې ته چي الله تعالی سره په صفاتو کي څه کي څوک شریک کي او الله تعالی صفات په چا کي ووايي په بندګانو کي ووايي ځکه چي کله دا آیت مبارک راغی حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه اوږده خبره ده بیا تفسیر ابن کثیر ذکر کړې ده د اتخذوا احبارهم خوا ته تفسیر ابن کثیر وګوره نو هلته بیا چې کله دی راغی حضور صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت کاوه نو ده ورنه تپوس وکړ چې حضور مونږ خو دو نه خدایان نه وو جوړ کړي مونږ خو خپلو احبارو نو ورته ویل چې ولې دو به چې کوم شی حلال ګاڼه بیا به تاسو هغه حلال ګاڼه که نه ورته ویل چې او ورته ویل چې دو به کوم شي ته حرام وویل تاسو به هغه ته حرام ویل که نه ورته ویل چې او دا خو به مو کول ورته ویل چې خو دا بیا شرک ته که نه دا څه ده دغه شرک دا ومنها ابل مظاهر د شرک نه دا ده انهم كانوا يتخذون احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تعالی چی دو بنیو لل اغا احبار او رهبان اربابا من دون الله تعالی ارباب بے گنل دی اللہ تعالی نا علاوہ دو تبے خدایان ویلا بمعنی انهم كانوا يعتقدون انما احله هؤلاء حلال لا باس به او دو بدا اعتقاد چی دو کوم شے حلال کینو اغا باندې بیا اغا به حلال گان سی اس پروا بینی پنفس الامر کی به اغا حلالی وان ما حرمه هؤلاء حرام یاخذون به فی نفس الامر او چې دو کوم شی حرام کیا به حرام ګڼل شي دو مؤاخذه په نفس الامر کې په هغه باندې کول شي او دا به حرام بس دو ته تحلیل و تحریم حق حاصل ده لیکن دا خبر غلط ولی دو ولما نزل قوله تعالی کله چې نازل صدا قول الله تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم سأل عدی بن حاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم عدی بن حاتم صاحب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نتا پوسو کان ذالک دی بابات کے چ من خدا سی چیر تدون خدایان ندی جوړ کړي فقال حضور صلی الله علیه وسلم طویل کانوا یحلون لهم اشیاء دی اربع دی مقصد دا چ رهبان او دی احبار بدو تزن شین حلال فیستحلونها ویحرمون علیهم اشیاء فیحرمونها نو دا شرک تا و سر ذلک ادی دی خبر راز چدا چدا ولی شرک تا ان تحلیل و تحریم دی دی خبر راز دا چ تحلیل و تحریم چدا عبارت عن تکوین نافذ فی الملکوت دا تحلیل و تحریم دا عبارت دی اغا صفت تکوین چ کم نافذ دا پا عالم بالا کے عالم ملکوت کے ان الشیء الفلانی یؤاخذ به چ التدا فیصلہ شوی پا عالم ملکوت کے چ دا مقصد دا فلانی شی باندے مواخذہ کیگی او لا یؤاخذ به یا به نه کیږي فیکون هذا التکوین سببا للمؤاخذة وترکها نو دا تکوین دا سبب دی مؤاخذه او ترک دی مؤاخذه جوړیږي وهذا من صفات الله تعالی ادا دی صفات دی الله تعالی نه دا نو دا داسې ده لکه په صفات الله کې چوک بنده شریک کول نو ځکه دا شرک تا اوس پسو کوئی چې بیا نبی علیہ السلام خو ځنې شیونه نبی علیہ السلام ویلی دی چی دا حرام دی نو هغه مونږ وایو چی حرام دی ځنی شیونه نبی علیہ السلام ویلی دی چی دا حلال دی نو مونږ وایو چی هغه چی دی حلال دی نو دا خو مو بیا نسبت دی تحریم او دی تحلیل الله تعالی نه علاوه نبی علیہ السلام ته وک یا مقصد دا دی چی دی امت مجتهدین چی کوم دی ائمه کله یو حکم لګولای چی دا حرام دی دا بنکو نو ایغا چی چور پیروکار دی مقلدین او وای چی دا حرام دی ځنی جای حکم لګولای چی دا حلال دی نو هغه وای چی او دا شی چی دا حلال دا نو بیا دا خو بیا یې ما ورسره په څه کړه شریک کړه نو شاه صاحب رادومی دغو دواړو اشکالاتو نه څه کوي جواب کوي او دا پته ولګېدله چې شاه صاحب مقلد ده نو غیر مقلدینو دا دعوه چې شاه صاحب غیر مقلد ده وروسته به خپله مقصد دا چې ثابته شي بلکې دې باندې ده خپل کتاب لیکلی ده عقد الجید فی احکام التقلید خپل کتاب یې لیکلی ده بل الانصاف کې او مقصد دا چې په دې کې وروسته د تقلید خپل مباحث را درومي شاه صاحب په خپلې زمانې کې دی وایي چې اوس تقلید شخصي دا واجب ده دا ضروري ده سړی د تقلید شخصی کوي دو غریبان اسی د شاه صاحب روایات کتلی نی شاه صاحب جای په جای په احناف باندې رد کړی دا داسې نو د شاه صاحب خپل تفردات کی چې کله سړی علمی هغه ټیک سی نو مقصد دا چې کله په مسلې دونه مسلې کې خپل مذهب باندې چې کوي بیا رد کوي صرف د تفردات نه دي هغه د ګڼ شی ټولو فقهاو چی خپل تفردات یی او دغسی مشرانو نور شاه صاحب دی تقلید چه ده هغه مقصد داده چه قائل ده که تقلید قائل نه وای بیا دادی ائمه له طرف نه دلته جواب ولی کئی حالانکه دا بعینه دا آیت دا غیر مقلدین پیش کئی چه مقصد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون دا دو په مونږ باندې چه کئی دلیل پیش کئی چه ګوره تاسو دا خدایان ونه جوړ کړی دا تحلیل و تحریم کی شریک بولو او دی ورنه جواب کئی ائمه له طرف نه چه جواب کئی خو دی ځان مقلد بولی کنه تاسو په دې خبرې پوه شو ښه جی بیا به دا پورا یو مقصد دا چې بحث تا بیا به ان شاء الله آینده چې د تقلید مسلې کله ویلی شي هلته به وایو که خدای خوښوه ښه جی وی به ناوخت ډېرې کنی به هغه بله رساله درته اوس ووایم ان شاء الله درې څلور ورځو رساله ده پیدا بسی و اما نسبت التحلیل نو دی دا دوارو نه جوابونه کوي و اما نسبت التحلیل والتحریم الی النبی صلی الله علیه وسلم هر چی نسبت تحلیل و تحریم د حضور صلی الله علیه وسلم ته نو ایغه دا معنی ده فبمعنى ان قوله په دې معنی سره دا مونږ وایو چې دی محلل او محرم ده چې دا قول دی چې دا اقوال دی چې کوم دا اماره قطعیه وی لپاره تحلیل الله او تحریم چې دا الله تعالی دا شی حلال کړی دا ادای حرام کړی دا دې خبرې دلیل او علامه ځکه وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود و اما نسبتها الی المجتهدین من امته هر چه نسبت دی تحلیل و تحریم خبر دا مجتهدین تا دی امت دنا نو ایغا دا دول زان نخو خبر نکی فبمانا روایتهم ذالک عن شرع نو دا آغا روایت کئی دی شرع نا من نص من نص شارع نص شارع نقل کئی او استنباط معنی من کلامه یا غ علت شارع کلام نہ چکی روباسی بیا یوشی حلت او حرمت چکی حکم ولگئی دا زه په دې خبره ځان نه خو څه حرمت لکه مثال مخکې خو هیرون نه حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه باندې په دې انداز باندې مروج دا هیرون خو نه ادا نو مقصد دا چې هغه علت یې غنرو باسه اوس دې حرمت حکم نو دا دود تحریم نه و که چه یو شای حرام کو صرف هغه مقصد قیاس خو تاسو ویلی دی چه دا مظهر وی مثبت نه هغه علت په هغه مخ کی شراب دغو کی ښکاره کو نو هغه علت دالته مینده کو نو ځکه یې چه کو حکم ولګاو تاسو په دی پوه شو دا کیسه درته کوي وعلم په دی خبره باندې ځان پوه کا اوس ډیر خلک داسې چې مثال مخ کی په بل دین باندې بیا په هغه بل نبی چې رئیسی په هغه باندې مثال ایمان راړي اوس ځنی کارونه داسی چی ایخ به په مخکی دین کی به ده نه کول نو اوس چی بیا دی په بل دین ته واړیدو اوس ده ته څه پکار دی لکه اوس مثال په طور باندی وروسته به رادرومی اوښ غوښه دا به مقصد دا دی چی یهودو دو نه خوړله نو اوس چی حضور صلی الله علیه وسلم باندی مقصد دا دی چی ایمان راړی نو اوس په دی خوری کنه اوس دو وجی دی که ده طبعی نفرت ونه چې ټول عمر خوړلې نه ده نو زړه یې نه وتکېده خو بیا هم په کار دی ښه دا ده چې ودې خوري یو دوه ورځې خامخا وخوري که په زور ولې نه چې هغه هغې بلکل څه سي ختم شي خو بیا مقصد دا دی چې دی مسلمان ګاڼه شي که ده دا خیال و چې نه هغه حکم تر اوسه منسوخ شوی نه ده بیا مسلمان نشی گانا یا دغه نبی په دې حکم باندې پورا اعتماد نه بیا د مسلمان نشی گانا ځکه مقصد دا چې دا اندوانه دغه چې مسلمان شي نو په کار دا چې دو دی غوا غوخي چې او خوري ټیک ته تب ان افرت پي ورنه خو دې وجنه چې 200% اسلام ته چسی داخل شي خیر کا تب ان افرت ته وجنه نه خړل خدای جایزه غنل چې مخ کې ما حرامي غنل اوس مسلمان شو حلال غنل نو بیا کافر نه بلکې د بیا چې مسلمان دا خبره درته کوي واعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که ان الله تعالی چه الله تعالی اذا بعث رسولا کله چه رسول واسطه یو امت تا وثبتت رسالته بالمعجزه او دې رسالت په معجزه سره ثابت شي واحل على لسانه بعض ما كان حراما عندهم الله تعالی به حلال کی دې په زبان سره بعضی هغه شی نه چې هغه په هغه قوم باندې چې حرام مخ کې ووجد بعض الناس في نفسه انحجاما عنه اوس بعضی خلق ولګي او په خپل نفس کې دې غنه تاخر غو محسوس کړي هغه کارونه نه کوي چا مخکې حلال و اګر که حرام و چې اوس حلال شوي دي خو بیا دو دغسې ججک پکې محسوس کوي نه کوي نو دا به دوه وجو نه وبقي في نفسه ميل الى حرمته او د پزړه کې سم اعلان هغه حرمت تی غي تپاتې چې نه نه هغه شی به حرامي لکه ما مخکې نه دین کې چې حرام وو لما وجد في ملته من تحريمه فهذا على وجهين نو چې د ججک محسوس کوي دا به دوه وجو نه محسوس کوي ان کان لتردد فی ثبوت هذه الشریعه فهو کافر بالنبی نو که ده په دی نوی شریعت کی تردد و نو دا بیا صحیح سوچه مسلمان نه ده بلکه په دغه نبی باندې دا چی کافر ده که ده سوچه مسلمان وای ټول احکامات په منل بیا وان کان الاعتقاد وقوع التحریم الاول او که چیرته ده اعتقاد دی هغه وقوع تحریم اول وه تحریما چې هغه داسې تحریم وو لا یحتمل النسخ چې هغه نسخ احتمال نه لري نو بیا دی مسلمان نشي ګاڼه لاجل انه تبارک وتعالی دی وجنه دی وای چې دا هغه پخه اټله فیصله وا ځکه چې هغه مخکنه نبی چې ماوال وو هغه الله تعالی داسې پیدا کړو خلا علی عبد خلات الالوهیه چې الله تعالی خلات الالوهیت په اخباند باندې چو ور کړو لکه یهود نصاراو او صار فانیا فی الله باقیا به دغه درجه ولکه مخکې مت بیان کړه فصار نهیه عن فعل او کراهیته له مستوجبا لحرم فی ماله و اهله نو دای دی دی نهی عن فعلین یا کراهیت دای دی دی مستوجب گنی چی کزه بیا دا کار وکړو بیا ما آل مال کی یا اهل کی بچ رئیسی نقصان رئیسی آغا مخکنه آغا حرمت دغه سی پزین کی وی یا دغه نبی په نبوت کی تردد وی او وای چې نه نه دا حکم به نه نه نه لا به منې نه لا به بیا ټول منې په بس نو په دې دواړو صورتو کې به دی مشرک ګاڼه سي او دی به مقصد دا دی چې مسلمان نشي ګاڼه البته که طبعي نفرت و نو بیا مستحب دا د پکار دا چې بیا دې هم دی چې کې وکي بیا به دی ګاڼه چې سي مسلمان سي ځکه ټول عمر یو سړی یو شای سړی نه خوړله که سوی د ډېرو علاقو خلک نه خوري چې دا پیشو غوندې ده خو حلالې بولي نو دا ټیک د دې سره دی د مسلمانۍ نه وځي نه خو بیا هم په کار ده چې شریعت یو شی حلال کړی سړی دې لږ خامخا وخوري چې هغه شوبه ختمه سي شاجی فذلک مشرک بالله تعالی مثبت لغیره غضبا وسخطا نو دا خو بیا مشرک بالله دا او مثبت لغیره دا غضب او سخط هغه مقدسین ابل چاته مقصد دا چې ثابتې چې کوم دی الله تعالی وتحلیلا وتحریما مقدسین او مقصد دا چی تحلیل او تحریم خو الله تعالی ته دی او ده بل چاته مقصد دا چی کړه ومنها او بل دادا بل دادا انهم كانوا يتقربون الى الاصنام والنجوم بالذبح بل بدو ذبح کول دی په نام باندې اوس هم مقصد دا چې د چا په نام باندې ذبح کول په یغه وخت باندې د چا نام په یادول په یغه وخت باندې چې مثال دا په فلان کی نام باندې علالو فلانی نام باندې نو دا شرک تا دا چلا شرک تا یا په بل چا نام باندې مقصد دا دی چې او پری خودل چې دا فلانی پیر سے پروا دا جناور ما چدا پری شاید دا دی فلان کی زیارت پروا دا فلان کی زیارت نو دا چې شاید شرک تا خو ګوره دا عمل شرک تا دا عمل شرک تا په دې جناور کې دا عمل چې سرایت نه کوي کته ویل چې دا فلان کی پیر سے پروا یا فلان کی خانقاه پروا ما دا جناور چدا سانډا می پریښی ده بیا دی سبا دماغ ځای ته ورل چی نه دا په څه اخته یی خرڅ دی که نو ټیک خبره ده یا دی هغه مجیورانو ته ورکړه چی ورجو څه پکو هغو ځان له خرڅ که ټیک خبره ده خپل دی پیسی خوری اخکیی دی هغه کی دی دی سره په هغه شی نفس ذات کی څه فرق نه رادرومی دا د فعل چه ده حرام ده دا فعل ناروا ده تاسو په دې پوه شو دا کار ناروا ده د ګناه په وشوه هغه ته ورکړي هغه وارثانو واخیستو خپل دی واخلي کنه او بس دو هغه کې څه فرق نه رادومي هیڅ شي کې ده ورته ورکړه چې تاسو ورجو دغه مقصد دا چې تاسو او ده هغه پیر صاحب نیکه پروا یې منلی ده نو دو سره په هغې کې پیرانو ته مزې دي شاه صاحب ته هغه وکړه زمن دی چې کوي خوري دی زه شکرانې یا ګناه به یې نورو کېږي غول خوري خو دو ارامي توب کوي سم عرسانې جوړ کړي ښه جي و منها بل دا ده لکه دا بحیرې دو صاحبې دو دا به چی دو کول کنه نور مشهورې هغه دی تفسیری نکتې تو ویلی مو دی چیرې قرآن خو مو ویلی ده و منها ابل دا ده دی هغه مظاهر د شرک نه انهم كانوا يتقربون الى الاصنام والنجوم بالذبح لاجلهم چی دو بزان ور قریب کاوه اصنام او نجوم تب بالذبح لاجلهم دو پر به ذبح کولا اما بالاحلال لا به هلته د بل چا نام په اخیسته هغه اصنامو نامونه به په ذبیحې اخیستل عند الذبائح باسمائهم و اما بالذبح علی الانساب المخصوصة لهم یا به هغه چې کوم اصنام خالصه وو هغه د قرابینو هغه مقصد دا دپاره به یې ذبحه کوله چې دغ پروا دغ پروا هلته به یې په ذبح باندې نام د خدای ویله لکه اوس ډېر خلک داسې کوي خو منلی به یې هغه پیر صاحب پروا و فنهو عن ذلک دو دینه منع شو ومنها انهم كانوا يسيبون السوائب والبحائر تقربا الى شركائهم خپل شرکاو ته به سوائب او بحائر آبه مقصد دا چې کول فقال الله تعالی ما جعل الله من بحیرة ولا سائبه بحیره دا به دو مقصد دا چې یو خاص قسم هغه به وکړو بیا به دو هغه ناقه مقصد دا چې هغه به لوشله به نه او مقصد دا دی چی دی کومی به ډیر هغه یوړل کنه مسلسل به مؤنث بچی یوړل نو دا به خو خ غنه شو ا به بیا بوتانو پروا چ کولا پری خودلا دارنګ صاحبہ یعنی یسیبونها لل آلها فلا يحمل فلا يحمل عليها شيئا ایغه باندې به چه شی پورته کول نه بیا ا به سانډا به او بس هغه بت پروا یا پیر سے پروا یا یو قبر پروا به چکو مقصد دا چې او باخو بیا به ایغه ته ایس نه ویلا چې چه شی به خړل دا ناروا دی شریعت کې شجی ومنها بل دا ده بل دا و چی کله به دو معاشری کی داسی و چی ځنی خلکو باندی به دو دا خیال و چی دغو والو نامونه ډیر مبارک دی بیا به یی په هغه قسمونه ورکول لکه مثال وزیر موسی نیکه لا بل چی تا ما دی په موسی نیکه چی قسم یا پلانکی باندی دی چی قسم دا ناروا دی دا شرک دی دا چی دی شرک دی دا دا غرونو خلکو کی اوس لا داسی ځنی هغه چی دی موجود دی ځکه ځینو ته چاو تیله چی خدای لوی ده که موسی نی که ورتیله چی یاره دا تپوسونه مه کوه دونه دا غټی هغه دی کنه دینه به ځان چکه لری ګرځه یعنی دونه نه شو ویلی چی خدای لوی ده ښه جی نو داسې خبرې دي دا د بونیر پر عادي علاقو پلا عادي غرونو کې اوس دا هغه چې دي هغه نظریې غوندې شرکي غوندې هغه موجودې دي ښه جی نو داسی به کول به ایغو په نامو باندی هغه به دو دوره مبارک نامونه ګڼل چی سبا به په خدای نام نه به دوره نه یریدل چی ایغه به ورته ویل چی بیا به پیر صاحب په نام باندی قسم کای چی دا شی تا نه ده اخیستی نو ایغ به بیا ایغ په نام باندی قسم نسلای کولای نو شریعت کی دی الله تعالی نه علاوه په بل ذات باندی قسم خوړل دا چی دا شرک تا دا ناروا دی که یمین منعقده وی او مقصد که یمین غموس وی دا چی دی ناروا دی یو عام مقصد یمین لغو دی په بسی لکه وقرت عینی فلانای داسی هغه چی کوم دی الفاظ وای کنا ولعمری فلانای دا هغه یمین لغو غوندی دی تکه کلام غوندی دغه کی به دون پروا نشتا خو نور با الله تعالی نه علاوه په بل چا باندې به قسمونه نه کوي په نبی به نه کوي په بل چا به قسمونه نه کوي قسم به یو الله تعالی عظمت ذات باندې کوي سجی ومنها بل دا ده انهم کانو یعتقدون فی اناس دو با عقیده لرله په خلقو کی دی خبر ان اسماءهم مبارکه معظمه ځنی خلقو به داسی عقیده وه چی دا پیرانو ادغو نامونه ډیر چی دی برکتی دی وکانو یعتقدون ادو بدا عقیده ساتل ان الحلف باسمائهم علی الكذب یستوجب حرما فی ماله و اهله چی قسم کول دی دو پنامونو باندې په دروغ سره دا بیا مستوجب دی هغه نقصان ګرځي په مال او اهل کې که ده نام باندې خو دې په غلطه قسم وکړو بس بیا به دې مال تباه وي اهل به دې چی خرابی او کنډې به تر باندې رچیژي داسې اعتقادیات پۀ وکړو نو دا شرک ده فلا یقدمون علی ذلک نو دوی به په دې نامو باندې قسم کولو ته اقدام نۀ کاوه ولذلک کانوا یستحلفون الخصوم ا دې وجې نه به دوی یو بل دشمن ته قسم سره ورکاوه باسماء الشرکاء بزعمهم په هغه اسماء د شرکاوو باندې به قسم ورکاوه دو خیال مطابق چې کنی بس بیا که غلطه یې وکړو بس تباه شو فنهو عن ذلك نو دین من رالا وقال نبی صلی الله علیه وسلم او حضور صلی الله علیه وسلم فرمیلا دا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث تا قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرک ترمذی شریف روایت تا مشکات شریف کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 3419 تا چی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک چی اللہ تعالی نہ علاوہ بل چی قسم کو نو شرک وک د چوک شرک نو او ساسے پبازی خلق رد کئ شاه سوی چی بعضی خلق وایی چی دا په تغلیظ او تهدید باندی بنا ده نو شاه سوی چی په تغلیظ او تهدید چیرته بنا ده دا په نفس الامر بنا ده ځکه چی ده قسم دی الله تعالی نه علاوه په بل ذات وکړ نو ده په هغه غایت عظمت کی الله تعالی سره بل څوک شریک کړ نو دا شرک ته حقیقی دا نه چی دا په تغلیظ باندی بنا ده شاه سوی وایی چی نه نه دا په حقیقت باندی بنا ده یقینا ده شرک وکړ وقد فسره بعض المحدثین علی معنی التغلیظ والتهدید خو شاه صاحب ولا اقول بذلک ز په دې باندې قول نه کوم نو شاه صاحب دغه سجیات په جای دی مونږ خلاف کئی او دی امام شافعی صاحب خلاف کئی چرته دی چا خلاف کئی چرته دی چا خلاف کئی نو دا خو به دو دورا مقصد دا چې خدای پاک په اجتهاد ورلا مقصد ایغه ور مقام بچو ورکړی نو دی وجنه داسې علما لکه صاحب فتح القدیر سو بدای وسنه دغه خپل خپل بیچی تفرداتی پاغه کی نو دی دو تقلید دی تاسو مونږ غونې تقلید خو نه کنه ولا اقول بذلك او دی وای چې زه په دې باندې قول نه کوم وانما المراد عندي اليمين المنعقده ما خاطر دینه مراد یمین منعقده یمین غموس باسم غیر الله على اعتقاد ما ذکرنا نو چې هغه اعتقاد نو دا چدا شرک ته حقیقتا بل دا دا چې ځنې خلق مقصد دا چې حج کوي ای دی غیر الله هغه مقامات ته وردوم یا بیا هغه نه طوافونه کوي سم دا قبرونه ډېرو سم طوافونه جوړ کړي وه په ورسه مه لا حجر اسود یې ونه جوړ کړی یې دا سی یو کاڼی را خلاص ښکلوه یې لکه حجر اسود دا دی حج غوندې طریقې پکې جوړې کړي دا شرک دی لا مقصد دا چې زیارتونو ته په لرې لرې سفر کول صرف زیارت په نیت باندې چې قصد دغه چې دې زیارت ته ورجو نه نه دا دا نه ټیک ټیک ته حدیث د داسې نقل کړی چې درې جمعتونو لا علاوه نور جمعتونو ته به کجاوې نسی تړلې چې ته دې پر ورجې چې دې کې لمانځه ډیر ثواب ده نه دغه درې جمعتونو ته البته تړلی شي نو ده حدیث دغه نقل کړی او ورنه ثابتوی د زیارتونو مسئله خو چونکه هغه علت یې چه ده سره شریک ده علت یې سره شریک ده نو دې وجې نه که یوه لرې ځي ته ځې نو بل کار دي او بالطبع مقصد دا دی چې هلته پکې زیارت له هغه وکړې نو شاه صاحب وایي چې ټیک ده او صرف د دغې پاره چې اجمیر شریف ته وواري لاړ شي بیا د حج ورځ څه مقصد دا ثواب د ډیرو عوامو دا کیدی چې فلانی زیارت چو واری وکړي کنه بس بیا دا حج ورا ثواب سا فلانه شاه صاحب چې دا ټول چې دي شرکیات دي ومنها ابل دې هغه مظاهر د شرک نه دا ده الحج لغیر الله تعالی وذلک ان یقصد مواضع متبرکه مختصه بشرکائهم یکون الحلول بها تقربا من هؤلاء دو وای چې دغه جی تور سی به تقرب ورته میند کې دغه خلق ته فنه شروان ذالک شریعت دینه منی وکړه وقال نبی صلی الله علیه وسلم او حضور صلی الله علیه وسلم دا وویل دا دی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد درې جمعتونو تبا کجاوی ور تړل شي الته د مانځه ډیر ثواب ده نور دنیا کې ټول جمعتونه برابر دي هیڅ چرته دانه څه شدال تر مانځه شدا ډیر ثواب ده چې تا کډه ور اخیستی چې مقصد دا چې لس میله دولس میله سفر ورکای چې الته مانځه ډیر ثواب ده نه دغه درې جمعتونه علاوه مسجد حرام مسجد اقصا او مسجد هذا یعنی مقصد دا چې کوم هغه ده مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم دا دو تا دیو جن دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کول او بس دا نزاعی مسئلہ نہ دا اخو جماعت کی دالتا خو مقصود هغه مسجد نبوی فضیلت حاصل ولی هغه طبعا نالنو دا نزاع په بس چې کوم خلق کړي د چې دی کی دا نزاع دی حدیث مطابق دا دی کی غټه نزاع دا په بس نو شاس مقصد دا چې نور دا شارع دا وای چې دی کی نزاع نه دا پکار ال تخوا اصل مقصود خو هغه مسجد نبوی کی نمازون هغه سی او طبعا وسره چرای سی زیارت رئیسی ومنها او بلدادا چی دا شرکی نامونه چی دو به دونه دخل باله په هغه کی بیا به هغه پیر صاحب نام باندی هغه عبد الشمس عبد العزی او عبد المطلب او فلانه په پشی عبد الرسول عبد النبی په پشی عبد العلی اخو ټیک مقصد دا چی علی هغه نه هغه سی دارنګ عبد حسین او په پشی دا شینا دا ټیک ندی ومنها ابل داو انهم كانوا يسمون ابناءهم عبد العزى وعبد الشمس ونحو ذلك فقال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا اغا مقصد دا چې آیت مبارک تا وجاء فی الحدیث په حدیث کې راغلی دی ان حوا سمت ولدها عبد الحارث دې د خپل ولد عبد الحارث نام سره کې خدا شیطان چې وته کوم وحی غوندې وکړه او ایحا غوندې ورته وکړه وکانه ذلک من وحی شیطان خو لیکن دا خبره صحیح نه ده دا حدیث چې دل نقل کړی په دې حدیث کې کلام ده چې د څو وجوهاتو سره کلام ده یو په دې روایت کې عمرو بن ابراهیم بصری د قتاده صاحب نه دا روایت کړی عن الحسن عن سمره حافظ ابن حجر سے په تقریب کې ویلي چې عمر چې کوم دی عمرو بن ابراهیم دا صدوق ده لیکن په روایت چې کله دی د قتاده نه وکړي نو په دې کې ضعیف ده بل دې حدیث کې اضطراب ده چې دا مرفوع ده که موقوف ده بل د سما د حسن بصری صاحب دی او لقاء د سمره سره دا مختلف فیه ده اگر که ثابت ده چې سما یې کړې ده بل مقصد دا دی چی دی حسن بصری صاحب خپله د دی آیت تفسیر داسی نه ده کړی ده آیت تفسیر داسی کړی چی دا دی آدم علیه السلام او حوا علیه السلام نه وو کړی بلکه داسی په بعضی مللو کی داسی یوه ښځه سړی وو چی داسی دی نام ورته چک کیښود او بل ابن کثیر دا ټول روایات اسرائیلی ګرځولی دی چی دی کی کوم روایات دی نور خو تفسیر خو مو ویلی ده کنه چه جی او بل صدور دی شرک عقلا نقلا دا دی انبیاء نه چه دا جائز نه ده چو کفر از کعبه می خیزد کجا ماند مسلمانی چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی چو پیر جام می نوشد مرید را چه می خواهی بیا به څه پاتی شی چه نبی نه شرک کیدای شی او بعض روایاتو کی خو راغلی چه والدینو دواړو نام ورته عبدالحارث کیښود چه دواړو کی خو بیا ادم علیه السلام وو نو هغه خو نبی وو نو بیا ایښ شرک څرنګه کاوه نو دا روایت صحیح نه ده چه د کوم شاه صاحب دال تر نقل کړی ده په بشی ډیرو وجوهاتو سره باطل ده التقریب کی حافظ ابن حجر صاحب په دی باندی بحث کړی ده وقد ثبت فی احادیث او په ډیرو احادیثو کی راغلی دی لا تحصی دی ان النبی صلی الله علیه وسلم غیر اسماء اصحابه چی کوم صحابه و به نامونه شرکی وو هغه به ورته بدل کړ عبد العزی عبد شمس و نحوها الی عبد الله و عبد الرحمن داسی ته به یې واړول یا دې رنګه اشباح فهذه اشباح و قوالب للشرک نو دا اشباح قوالب د شرک دی نهی الشارع عنها لکونها قوالب له شارع ځکه دې نه منع کړی چی دا د شرک قوالب او مظاهر دی نو مظاهرو د شرک نه به سړی چه کئ ځان ساتی نو اوس چا عبدالرسول عبدالنبی لا دا نامونه ئی تاویلات تی نه کئ چه دینه مراد خادم دا خادم النبی هغه کنه نو نبی علیہ السلام چه وای بیا به خادم ضرورت اوس چه مقصد اوس خادم هغه دا اوس داسی نامونه چا ئی دا دی بدل کی دا شرکی نامونه دی ټیک ندی خو ډیر عجیبه ده دا مسئله ډیر ګڼ شای خلقو ذکر کړی دا خصوصا دی علم کلام په کتابونو کی خدا سے تشفی بخش بحث کی یقین امانا بالکل پدی مسئلے بابت کی دی سڑی پزړه باندې داس یخی وبتوی شي شاه صاحب داسې کمال کړی دا او ګوره یادې کو خامخا مضمون یې ذهن نشین کو او بار بار یې خپل مابینځ کې سره واړاوه راواړاوه چې دا مضمون مو چی په ذهن کې وي او کتاب کې یې ښه زده کړو کیدای شي درنه ویر شي بیا یې چې وپوهیږو او کتلای شو صفاتو مسئله داسې چا نه ده حل کړې لکه شاه صاحب چې په کوم انداز باندې کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم باب الایمان بصفات الله تعالی دا باب دا په بیان دی ایمان کی په صفات دی الله تعالی باندې چې دی الله تعالی په صفات باندې به هم مونږ چوي ایمان وي صفت هغه حالت تورتای چې هغه سره دی اغزاد چکیږي پہچان کیږي لکه مثال سخی که سخاوت دا صفت تا په دې سره د ده نورو خلکو نه امتیاز او یو پهچان کېږي علم دا د عالم یو صفت تا په دې سره د ده د نورو شیانو نه امتیاز کېږي د جاهلانو نه نو ده ته عالم ویلی شي اوس خبره دا ده چې د الله تعالی په صفاتو باندې ایمان راړل دا په نیکی گانو کی اعظم نیکی ده چی اللہ تعالی په صفاتو به سړی چی وی ایمان وی چی اللہ تعالی سمیع ده بصیر ده علیم ده خبیر ده دا باندې به چی وی ایمان وی دا عظیم ترین چدا نیکی ده ولی ځکه چه صرف د الله تعالی په ذات باندې ایمان راړل دا کافی ندی چه تا صرف معطلو غندی دا ایمان وی چه ذات تبار تعالی اغا محض وجود دا او نور دا شای خوبیگانی دانشت پکی نو دا مقصد دا چه پدی سر سعادت نشی حاصل دلے او دا یوا پوره دی کامیابی لار ندا نا دی الله تعالی ذات سره سره بسړی دی الله تعالی په صفات باندې هم چوی ایمان وی ګور اسی دا تخپل سوچو کا تا دی زید یا دی عمر په نفس وجود باندې چدا علم دا چی زید یا مقصد دا چی بکر دا چی دا موجود دا نور دی د په صفاتو باندې په ایغه باندې تا علم نشته چې دی کاتب دا عالم دا فقیه دا مفتی دا په دې صفاتو دی علم نشته نو چې په دې صفاتو دی علم نه یي الکاوري ماشوم وباسل به ته بار وای ا ماشوم نه ده ته بار لاش شاجی نور په صفاتو دی مقصد دا دی چی علم نشتا نو تو له هغه نه مقصد دا دی چی هغه باندی نشی کولای ته له ده ذات نه څه فایده نشی اخیستلای چی څه کتابت ورنه زده کې یا څه فقه مسئله ورنه تپوس کې یا دی یو بل علم خبره ورنه چکې زده کې دا ته نشی کولای البته چې زید په صفاتو باندې هم علمي الا بیا ته دنا فایده چکولای سی اخیستلای شي نو دارنګه دی الله تعالی په ذات باندې که صرف ایمان وی ا د په صفاتو نه بیا چې کوم مقصد د ایمان نه هغه مقصد نه ادا کیږي چې ذات تبارک تعالی نه مونږ سو وغواړو یا مقصد دا چې مونږ په حالت ته دنه ویریږو یا دنه سو امید چکو وساتو خوف رجا دا شی بیا نه کیږي ځکه چې محض ذات دی باری تعالی باندې تا یقین دا خو نور په صفاتو دی یقین نشتا البته که تا صفاتو باندې ایمان راوړ او صفات ته منل چې باری تعالی خدا سے لوی ذات ته چې هر څه ویني هر څه اوري نو بیا به تاسو موږ یو کار هم کوشش پدا کو چې مقصد دی الله تعالی رضا خلاف خبره ونه کو چې وای نه وری دی الله تعالی رضا خلاف کار ونه کو چې وی نه ویني یا دارنګه دی الله تعالی په بڑائی باندې تا یقین وی چه هغه قهار دا او جابر ذات تا جبروت تا او مقصد دا چه لوی ذات تا بطش چه دا آ سخت بطش تا سخت پکڑ دا لوی کبریا ورته حاصل دا او اچانا بیا یریگی نه چه چو کلا نیسی بیا ولا یخاف عقباها په دغو شیانو دې یقین وي نو اله به بیا ته مقصد دا دی چې خدای پاک نه یریږې او داسې کارونه به سړی نه کوي نو دا کامیابی چی حاصلیگی که تاسو سوچی دا با الا حاصل دلی شی چی سړی دی اللہ تعالی ذات سرا سرا دی دا صفات باندې چی وی ایمان او ایقان وی کدا نی بیا مقصد دا چی دتا کامیابی دا پورا نشی حاصل دلی نو ځکه دی وایي چې د الله تعالی په صفاتو باندې به سړي چی وي ایمان وي اوس د الله تعالی په صفاتو باندې ایمان راړل دا خو ضروری شو ځکه چې دا به هغه باب الفیض چکی کلاو کی لیکن دا باب دی صفاتو او الله تعالی ته دی صفاتو ثابتول چې دا څنګه صفات دي دی الله تعالی دا حد درجه یو مشکل چه دا شاہ صاحب وئی چه بحث تا او څلور وجوهات تی چه ایغا وجنا پدی کس راغلی دا اشکال راغلی دا نو اغا څلور وجوهات پوایو او بیا با مقصد دا چه دا ثابتو چه اخیر دا صفات پا اللہ تعالی تا چه دی ثابتونکي خو دي نو مونږ به بیا څنګه ثابتو نو هغه پاره به بیا پنځه قاعدې چې کو ذکر کو چې دغو قاعدو په رڼا کې به مونږ چې کو ثابتو باب الایمان